پام د مهمو خبرونو سرټوکو ته راګرځوو. ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار ولایت په چراګام کې امنیه قومندان ژوبل پنځه ساتونکي یې ووژل شول. د لغمان ولایت مرکز کې مهم استخباراتي کارمند قتل، موټر یې غنیمت شو. له ننګرهار ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، تېره شپه شاوخوا اته بجې د یاد ولایت د پېچ راګام ولسوالي په پاس صبر سیمه کې د دغې ولسوالي د امنیه قومندان شاه زمین د موټرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. د ترلاسه شوې معلوماتو په اساس د برید په مهال نوموړی سخت ژوبل شو او پنځه تنه ساتونکي یې ووژل شول. دغه راز په یاد برید کې د دښمن دوه عرادې ټانګونه هم ویجاړ شول. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې هم په یاده سیمه کې دښمن د مجاهدینو له لوري سخت ځپل شوی او ګڼ شمېر ټانګونه او رینجر موټر یې ویجاړ شوي او لسګونو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدا راز پرون سهار اته بجې د یاد ولایت د غني خیل ولسوالي اړوند د مارکو شېرګل سیمه کې په مزدورو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د خښیو ماین چاودنه وکړه. برید داسې مهال رامنځته شو چې یاد عسکر پلي روان و. خبر وايي، په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول، یو بل سخت ژوبل دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند د شاتورو او نوروز خېلو سیمو کې په مزدورو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. بریدونه پرون سهار شاوخوا پنځه بجې ترسره شول. د معلوماتو له مخې، دښمن ته د سر او مال دروند زیان واوښت، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. همداراز د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالي اړوند د غیندرې سیمې د حصارک کلي اوسېدونکی یو تن اربکی عبدالفتاح د عبدالرحمن زوی له خپلې دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړی د حقایقو په درک کولو سره د ګوډاګۍ ادارې له کرغڼ صف نه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای شو. د فراه ولایت له مرکز نه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا ماښام د فراه ولایت هوایي اډه باندې درې توغندي وتوغول شول. خبر زیاتوي، توغندي په هوایي اډه کې دننه په نښه شوي هدفونو ولګېدل چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی. یادې هوایي اډې ته څه موده وړاندې یو شمېر یرغلګر امریکایي عسکر هم راغلي. د هلمند ولایت له مرکز لښکرګاه نه د صراط غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د بولان د نومرو په سیمه کې درې تنه ګوډاګي پولیس یو په بل پسې د دراسکوف په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول. تېره ورځ سهار لس بجې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالي اړوند د تورې بوړي سیمه کې د مزدورو عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو. خبر وايي، د برید په پایله کې یو تن عسکر ووژل شو. د لغمان ولایت له مرکز نه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ سهار نه بجې د لغمان ولایت د مرکز اړوند د داود کلا سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په مهم کارمند سېلاب مسعود د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ نوموړی د لوګر ولایت اوسېدونکی او د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو په نوېم ریاست کې فعال او مهم کارمند دی. د معلوماتو له مخې، د برید په پایله کې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او موټر یې غنیمت شو. د بدخشان ولایت مرکز فیض اباد د اتمې حوزې اړوند د خمبیل سیمه کې وحشي عسکرو او شریرو اربکیانو یوې دیني مدرسې ته اور ورته کړ. د ګوډاګي دښمن وحشي عسکرو او اربکیانو دغه وحشت وروسته له هغه ترسره کړ چې تېره ورځ یادې سیمې ته ورغلل. خبر وايي، په مدرسه کې ګڼ شمېر قرآن کریمونه، درسي کتابونه او ټول لوازم هم سوځول شوي او له مینځه تللي دي. د یادولو وړ ده، مزدور دښمن څو موده وړاندې په لوګر ولایت کې هم یوه ښوونځي ته اور ورته کړ او له ټولو لوازمو سره یې وسوځاوه، هغه مهال یې د خپل دغه جرم پړه په مجاهدینو واچوله. د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګاه مخستن اته بجې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د ګوډاګیو عسکرو په دوو امنیتي پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې ګوډاګیانو ته مرګژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د زابل ولایت له شمولزو ولسوالۍ نه د شراعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ د مرکز او زرکو سیمې تر مابین لومړی د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه د ښخ کړی شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه وروسته په هغه نورو ګوډاګیو عسکرو بله چاودنه ترسره شوه چې مړه او ژوبل عسکر یې لېږدول د چاودنو له امله دوه تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او دوه نور ژوبل شول. د سرپل ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګاه شپه د همدې ولایت مرکز ته څېرمه دوه تنه اربکیان محمد عالم او عبدالمجید د دېسته مزار اوسېدونکي د مجاهدینو له لورې ژوندي اسیران شول. د نوموړو قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. دا راز د یاد ولایت له مرکز نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د همدې ولایت مرکز ته څېرمه د قلعه سوخت په سیمه کې د ابو عبیده بن جراح په مدرسه کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه د مسؤلینو په زیار او هڅو د ولایت په سطحه د دیني مدارسو د شاګردانو تر مابین شانداره تقریري مسابقه ترسره شوه. د تقریري مسابقې د څارلو لپاره له ټول ولایت څخه جید علماء کرام، استادان او له مختلفو سیمو څخه طالبان راغلي وو. په دې تقریري مقابله کې ګډونوالو په یو لړ موضوعاتو، د دیني مدارسو په اهمیت، د علم په فرضیت او فضیلت باندې مفصلې او علمي ویناوې ترسره کړې. د مسابقې په پای کې د تعلیم او تربیې د مسؤلینو له لوري په ښه تقریر کوونکو طالبانو باندې انعامونه ووېشل شول. د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه د یادې ولسوالي اړوند د شګو ګودر په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پوسته د هفتادو پنج په مټ برید ترسره شو. په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د فاریاب ولایت له قیصار ولسوالۍ نه د شرعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون سهار اووه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شاخ بازار په جامع مسجد کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د مسؤلینو په زیار او هڅو د دیني مدارسو د طالبانو تر مابین د تقریري مسابقې تر عنوان لاندې شانداره غونډه دایره شوه. په یاده غونډه کې د چلګزي او قیصار ولسوالیو د دیني مدارسو طالبانو په پراخه کچه ګډون کړی و. غونډې ته د طالبانو سربېره، ګڼ شمېر دیني عالمان، قومي مخور، د مدرسو استادان او عامه مسلمانان هم راغلي وو. په تقریرونو کې د وخت ارزښت او اهمیت په اړه مفصلې ویناوې ترسره شوې. د یادې غونډې په پای کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې مسؤلینو له لوري اول، دوهم او درېیم نمبر ښه تقریر کوونکو طالبانو ته تحفې او کتابونه په انعام کې ورکړل شول. غونډه غرمه دوولس نیمې بجې د اسلام او مسلمانانو د بریالیتوب، ولسمشر غني د افغانستان د اسلامي دولت د مشر په توګه د خپل حکومت په دوه نیم کلنۍ دورې کې په بېلابېلو دیني مناسبتونو کې مکررې او فاحشې تېروتنې لرلې دي. د دغو تېروتنو له جملې څخه یې ځینې داسې الفاظ هم شته چې که مسلمان انسان د هغه پر مفهوم باور ولري نو د اسلام له دایرې څخه خارجېږي. د ښاغلي اشرف غني په دغو تېروتنو کې لومړی هغه دا و چې کله یې تېر کال د محرم په لسمه په کابل ښار کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ او هلته یې حضرت امام حسین رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لمسی پر ځای نواسه یې خدا وباله. د تعجب وړ خبره دا ده چې په یاده غونډه کې چې د یوه مذهبي مناسبت په اړه جوړه شوې وه، اکثریت برخه وال عالمان او د دیني زده کړو لرونکي وو، مګر یوه هم د ښاغلي غني د دغې سترې اشتباه د اصلاح کولو جرأت ونه کړ. ولسمشر غني خپله لیکلې وینا په حاضرینو په داسې ډول واوروله، چې نه یې خپله د د لوستلو شوق درلود او نه یې هم اورېدونکو د اورېدلو مینه. په هر صورت د غونډې څو ساعته بهیر پای ته ورسېد او ارګ ته په بېرته ګرځېدو سره ښايي کوم شخص د ولسمشر رسنیز دفتر ته د ولسمشر د تېروتنې په اړه خبر ورکړی وي چې په ماښام کې یې ولسمشریزې ماڼۍ د ولسمشر د تېروتنې د اصلاح په اړه رسمي اعلامیه خپره او په هغه کې یې د الله تعالی د وحدانیت په اړه د سورة الاخلاص مبارک آیتونه لیکلي وو. د دې اشتباه په تعقیب ښاغلي غني سږ کال په سپټمبر میاشت کې د ازبکستان د فقید ولسمشر اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاشکند ته ولاړی او هلته یې د نورې اسلامي نړۍ د چارواکو په جمله کې د جنازې د لمانځه په لومړي صف کې ځای ورکړ. د جنازې د لمانځه د لومړي تکبیر تر اورېدلو وروسته ښاغلي غني هم لاسونه غوږونو ته پورته او بیا یې تر نامه لاندې کېښودل، خو د دوهم تکبیر په اورېدو سره سمدستي رکوع ته ولاړی، چې د جنازې د مراسمو ثبتوونکو تلویزیونو کامرو توجه یې ځان ته راوګرځوله. د روان دسمبر د میاشتې په پیل کې ولسمشر غني د دوه سوه اووم ظفر قلي اردو قومندان ډګر جنرال محی الدین غوري په جنازه کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړی او هلته بیا هم د جنازې په لومړي صف کې ورته ځای ورکړل شو دا چې د جنازې د څلورو تکبیرونو په ځای به ولسمشر غني د څو رکعتونو نیت تړلی وي الله تعالی د زړونو مالک دی خو د جنازې تر لمانځه وروسته د دعا کولو پر مهال نوموړي بیا خپل لاسونه غوږونو ته د تکبیر تحریمه په نیت پورته کړل او تر هغو یې خپلې بټې ګوتې د غوږونو په نرمیو کې لګولې وې تر څو یې د اداري دفتر مشر ورته په اشارې کولو سره لاسونه ښکته او دعا کول پیل کړل په پورتنیو عملي اشتباهاتو سربېره ښاغلي غني په معلوماتي برخه کې هم یو شمېر داسې تېروتنې لرلې چې له اسلامي معلوماتو سره د نوموړي نابلدي څرګندوي. مثلاً نوموړي ازبکستان ته د سفر په مهال د تاشکند په پوهنتون کې مېشتو افغان محصلینو ته وویل، کتابی که بعد از حدیث نبوی زیات ترین اهمیت را دارد بخاری شریف است. همدا راز یې د اوومې هجري پېړۍ د مشهور سالک مصلح الدین سعدي شیرازي له نوم سره یې د رحمت الله علیه پر ځای د علیه السلام اصطلاح کومه چې د پیغمبر له نامه سره کارول کېږي وویله. پر دې سربېره د الله جل جلاله د نوم یادولو په مهال د الله جل شانه په ځای تل الله جل شانه کلمه وایي. چې هیڅ مفهوم او معنا نه افاده کوي او تر ټولو هیښوونکې یې دا چې یو مهال یې د یوې غونډې برخوالو ته وویل، د باران اورېدو په خاطر باید تاسې تهجد وکړئ، زه تل د همدې غرض لپاره په ورځ کې یو ځل تهجد کوم. د ولسمشر له پورتنیو عملي او قولي اشتباهاتو څخه معلومېږي چې نوموړي له دیني شعائرو په تېره لمانځه سره چې د اسلام یو اهم رکن دی نهایت نابلده دی. په هرات کې د جنرال محي الدین غوري په جنازه کې تر تېروتنې وروسته کورنیو رسنیو هم د ښاغلي غني د مسلسلو اشتباهاتو په اړه تصویري رپوټونه نشر کړل او دا یې وویل چې د هر دیني مناسبت په غونډه کې د تلویزیوني کامرو ټول ترکیز د ولسمشر غني پر حرکاتو د دې په خاطر متمرکز وي چې له هغه څخه خامخا یو نادر او عجیب حرکت صادریږي.